خدای په دې تاریخ کې فی ایمان دې مصنف رحمت الله علیه په هر صورت راضی نو او څو کې د خپل تاریخ کاو نو هی وجنا د کوشش دا وک چې څنګه یې پس وجوهات سره یې په دې شواکیو دا تعریف دا مخدوش کی او قابل ایرادات او احرادات او خپل مقصد آده چه خو دوری ولگاو او مقصد آده چه دی دو تعریف مانی اشارات وقت نیک او دې ته لار هموار کړه دې ته لار هموار کړه چې زه خپل ځان نه چکاوم بیا به هغه رکود وغیره هم یاد کې ارشه او بیا به مذاکره یې درې تعریف کوي یو به مشهد امام سے تعریف کوي اب اگر تکابر اعتراضات تا لکه تقدانی په بدل له اشاره وکړي لیکن جو کې اعتراض هیڅکلی ایمان د امام مشروعی دی وجنه البته بل باندې شوافی او تاریخ ډیر نه کوي او په هغه باندې به ده خو بمبا چوکي یې خیال او دریم په بیا ده ځان نه یو تاریخ شي مختار اځه په حاصل کې په دغه ځلې کې ورته تاریخ نه اوس په خزاني کې برابرني او څه چې هلته کومې خبرې کړې دي په توضیح کې او تنبیه کې د بدیل منځي جو کی وضاحت وکړي زه زه با د دو په عبارات باندې مؤاخذه وکړي او کله چې اشکالات کړی دي نو چې چیرته یو جواب ممکن هلته جواب وکړي والشرعیت ما لا یدرک لولا خطاب الشارع بنفس الحكم او باصله المقيس هو عليه یا مو ویلو چې کله به هغه خطاب اشاره کله به هغه خطاب اشاره په نفس حکم کې راغلی وي په نفس چا کې حکم کې اکله په نفس حکم کې ني نو په هغه مقیس علیه کې بچي راغلی بیا به انت مون علت نیولای او مقیس کې به هم هغه علت دی بیا به موږ وایو چې ګویا کې په دې کې هم خطاب اشاره شته اگر که صراحتا نو په دې کې خطاب اشاره نه خدا احکامات سیاسیو کې موږ وایو چې ضمنن ګویا په دې کې هم خطاب اشاره کړه دا په دې کې هم څه نو دا خو مقصد دا نه چې دا شریعت موقوف تا مالا تذر بلولا خطاب اشاره په نام سره چې شینه او کتاب موقوف بل شریعت په دې باندې چې دا نو دا ورته فيخرج عنها مثل وجوب الإيمان دا ورته البته البته دا تاسو پورې په شرعیه کې کون الایمان کلتان او کون سیاست کلتان او بل تفسیر دا دا شرعیه قیاس ما ورد به حساب الشرع ما ورد به نو دې دا تفسیر ولې وک مصنف چې ما لا یدرک لولا حساب الشرع اتا تفسیر ولې نو چې ما يتوقف على الشرع یعنی ما ورد به دا تفسیر ولې نو چې ما ورد به حساب الشرع دې لپاره تفسیر نه کوي تاسو دا وایي لأن التقدير ذکا تقدیر مون دا اتش ته ان الحكم ورمو خدا فرق کړي وکنا چې دا حکم چې دا مفسر دې تفسیر کړي شوی دا پتا سره خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلف چې حکم تفسیر مداوه چې خطاب الله تعالی فلو كان خطاب الله الى اخره تعريفا للحكم فلا تعريف لحكم شيء خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين على ما ذهب المصنف لك مصنف دا خیال کرے جلا دے حکم مطلق جلا تعریف دا نو کدا د حکم مطلق تعریف شي لا د حکم شرعي نه دي چا حکم شرعي نه دي چا حکم شرعي لکان ذکر شرعي تکرارا البتتا یا ذکر شرعي دا څه شي تکرار دي خامخا هر شي شرعي شي او بیا یې دا تصویر چې په حد کې فقې کې ما حد کې فقې دا ما جامع معنی نسی په دې مذهب کې اشاعره او مخالف څخه چې حسن او حفظو شرعي بولی نو بیا خو به جوز حسن دا به شرعي او د بخل قبحه ان تعریف الفقه و مصنف خیال دانا چې د تعریف فقه على رأي الاشاعره یا اشاعره ورای مطابق شامل دا شاملی دی بالعلم عن دلیل علم عن دلیلها بحسن الجود کتاب دې خبرې دې دلیل نه علم حاصل کی چې جود حسن شیدا والتواضع او تواضع شیدا حسن شیدا نو چې حسن شنو چې مقصد یعنی یا واجبی یا بچوی مندوبی ای وجوبهما او ضدهما دارن له شاملې کی دا تاریخ خوب شکی کو فلتا او تکبر تا چې مقصد یعنی حرمت او کراهت کې تکبر او جاتا مقصد دا چې مخالفه رومي خوشبو خانه سمه نو چې بس مې نه سوق پر چیک کوي وای چې ما پرېشر کړای دا بس پرېش دې شاته چې کله کال تیر ته ما ته ویل چې بیا پرېشر مې نه وکړ ما ویل چې کدا سوق خدای باندې راغی و څه پوری کې راځي کنه هغه څه ما ته کې بیا هغه درو خشه نه دي او په بعض مواقعو کې اداره بچني بعض مواقعو کې اداره بچني دا صفات او کوم حد هغه بل جانب نو حسن دا مقصد چې دی وجوب یا ندب او کوم حد دا مقصد چې دی حرمت یا کار دا به هم په اعلان داسې حالانکه دا خو فکر دی نه بلکې دې ته علم الاخلاق او علم التصوف وایي علم الاخلاق او علم التصوف دې ته نه وایي دا سفیان لا دې نه شي تعلق نه صفا کوي دې دا مطلب چې دا به زړه د هغه ملکاتي رزیلونا خپل خلق چکي خالی کوي او ملکاتي فاضلو سره چکي مزین کوي دې ته علمي تصور دی دې ته یو علمي چې ملکاتي رزیلا به ځان نه کوي او باقي او ملکاتي فاضله هغه ځان چې کوي دیو جنا یو لوی بزرګ و ډیر لوی سړی و نو یو بل یو دور کې یو بل عالم و او دا بزرګ هم سره اختراع ټول خلق مخې لاس د قسم اي څه وځي چې دا خپل خبره ده ما په دې سپي کې کا کېږي لوی علامه لوی شیخ نفس کې هدر انا والله چې پرې ځای تا ځای نه ځنه ټول خلک مخکې ولا خپل سره کلمات کې څه نه کوي حکم وو وسهرا چې په کې د داس چې په دې بیا خوشاله یې خلک په خلاف اسلام اوله دا ما دی وجه نه وکړ چې د سره ما په زړه کې چا ته مې ویلو خو اسی یې ورک په زړه کې وسره حسد راغلی او مقصد دا چې د هغه منطق چې هم ما ورته ویلوي سړی لګي خپل وخت نو هغه کوم چې راغی نو ما خپل نفس منامت کې چې راخه بيسه دې دې چې مصنف خپل ګورا چې په انصاف وګوري ان ته مصنف خپل اورې امام کې تاریخ کې یاد مو دي چې بعض خلک عملا قید لګي او باندې نه لګي چې کوم خلک عملا قید نه لګي نو هغه د علم الاخلاق او غیر ټول په چا کې غني کوفي کې دی وجنه دا مخکې ځان ته مستقیل علم نه و د علم تصوف دا په فکر کې شو تاخير دا په فکر کې شو تاخير دا علم الاخلاق ځان ته مستقیل علم نه و دا په فکر کې شو تاخير وقد صرح فيما سبق بأنه يزاد عملا على معرفة النفس ما لها ما عليها للفرج علم الأخلاق باتي وبأن معرفة النفس ما لها ما عليها يأتي من الوجدانيات يعني أخلاق باتنية أو ملكات نفسانية يجب علم الأخلاق دی وجه نه علم کلام کې متقدمین او هغه مشروف بالمعقولات او بالفلسفه نه ده ليش المتاخرين غريبان مشهور شو دغه هر کوم مجسمه قدريه او په جبريه فلانه شهميه بلا فرق سرچ کو چک او هغه په مقصد دار په دین باندې مختلف اشکالات کول نو هغه په عقلي ارزاق سره کول نو متاخرين دې کوم مشهور چې معقولات په دې کې چې موجود دي دا مکی مقصد دا چې هر عذر دا کار دی قبول نه هر عذر کار دی قبول نو ځان کې تاسو خبره مې ونه خبره کړم موضوع خبره بیا کتا یاد دي هغه بل خبره ولا يضاد عليه اي على حد الفقه المصطلح چې التا په خزاني سي په هغه کې مصطلح باندې یو کې بیا کړو چې التي لا يعلم كونها من الدين ضروره او دا دې لپاره چې هغه تدبیرات دي افراج الصلاه و غیره او بل نو التا مسلمان په دې باندې کړو اشاره کړو چې دې کې لګولو ضرورت نشته اوس ته هغه خبره راکړي او دې علم مستند چې ونه قوله ولا يضاف عليه الى اخره المصطلح بين الشافعية مصطلح ما بين الشافعية والإدارة أن العلم بالأحكام إنما يسمى فقها إذا كان حصوله بطريق النظر والاستدلال چې شوافی او مصطلح دا ده چې دا اصول علم د احکام څخه کوي بلا شک او چې کله دا اصول دې دې دا په طریقې ښه کوي دا سره او استدلال سره فتو طریقه وایي حتى أن العلم بوجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك چکم عام مشهور شاید چار چاہتے پتہ لگی مم مشتهر کونه من الدين ضروره چا بالکل مشهور دي او دین نه ضروره شي نه دي بحيث يعلمه المتدين وغيره چا دار غیر دار ټول کوي به علم واجب لا زکات واجب لا حج واجب لا يعد من الفقه اصطلاحا دې سبا فقہ اصطلاحي نوعي دا په مسما دي کې داخل نه ده ولا يعد منه علامات صرح به الإمام في كيد العملية وللا بمعنى أنه لو لم يفترض عنه أو صرف إمام راتب دا مقصد ندا چې کله ته دینه احتراز نسی بیا عالم دی مجرد وجوب هما تفتی وای لکه مختلف خدای دی وکنه چې عالم فصل لا فصل یا فصل مخلوق تفتی نه وای مفسر ته څوک فتی وای چې کله د شوافیو مسلک دا ده چې د علم د ضرورت دین د حقیقت نه وایي نو موږ څه ته داسې هیڅ نه کول نه دي په کار په کار کې چې دا ورنکوبار دي نه کول په کار دي فرض دي چې نو دا په کار کې داسې هیڅ چې ولګي ځکه امام راځي چې دا لکه